زمونږ یو تن اوریدونکی ورور شاه محمد دلوی ولي څخه لیک رالیږلی او پوښتنه یې کړې ده چې د نوي کال په اوله ورځ یانې د نوروز په ورځ خوشحالي کول، نوي جامې اغوستل، ښه خوراکونه خوړل، میلې کول په شریعت کې څنګه دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد حضرات دې مسئلې ته ډېر ملتفت سي او ډېر متوجه سي دا یو رسومات را روان دي او د پخوا څخه هم زموږ ستاسې په وطن کې وه د دا قسمه منکرات او خلاف د شریعت کارونه خورا ډېر وه او ډېر دي حضرت پیغمبر اسلام محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم چې هجرت وکړي او د مکې معظمې څخه مدینې طیبې ته ولاړ نو هغه اوس خزرج چې انصار د مدینې طیبې دي او هغه مبارک صحابه دي چې د اسلام د پاره دی هغه قرباني ورکړي چې موږ او تاسو هم د دې په برکت مسلمانان شو دغه انصار د مدینې رضی الله عنهم هغو یو عادت درلود عادت یې همدا و چې د نوروز په ورځ او د میزان په اوله ورځ چې مابین کې شپږ میاشتې یعنې موده او مسافت شته د نوروز اوله ورځ او د میزان اوله ورځ په دغه دوو ورځو کې به دوی همدغه طریقه چلول چې دا نوي کالي و نوي جامې به اغوستلې ډوډیګانې به کولې لکه زموږ وستاسې د خوشحالۍ ورځ یو و بل ته به مبارکۍ ورکولې او هغه بیابان ته به وتل هغه څه لوبې چې په وخت کې وې د دوی په زمانه کې هغه به کول حضرت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم د دې څه پوښتنه وکړه چې دا دوه ورځو کې دا کارونه تاسو څه لره کوئ دوی په جواب کې ورته وویل چې دا د قدیمه سوه موږ ته پاته دا د مجوسو قانون و مجوس آتش پرسته کافران او بت پرسته کافران بولي مجوسانو به دا عمل کاوه نو ځکه موږ هم کوو دا د نوروز په ورځ خوشحالي او نوي جامې اغوستل او د میزان په ورځ حضرت پیغمبر اسلام علیه السلام دوی منع کړه چې آینده لپاره د نوروز د ورځې تعظیم دا ونه کوي او مهرجان ورته وایي میزان ته چې د هغه تعظیم ونه کوي الله جل جلاله په بدل کې ولوتاسو ته نورې دوې ورځې درکړې لکه کوچنی اختر او لوی اختر تاسو چې که هغه شی جامع اغوندئ څه خوراکونه جوړوئ یو خوشحالي کوئ یو بل ته تبریک ورکوئ دا په دا دوو ورځو کې لکه وړوکی اختر او لوی اختر د نوروز د ورځې احترام او تعظیم حضراتو دا سخت منع دی دا ناروا دی دا تشبه د کافرانو سره ده مشابهت د کفارو سره دی بیا دا زموږ ستاسو په وطن کې دا جنډۍ چې به پورته کیږي دا د نوروز په ورځ حضراتو د جنډۍ پورته کول رد محتار راوړي قطعا ناروا دا قطعا حرام بولي دا په شریعت کې نسته چې قرآن پاک پر ټکر ولیکل چې هوا ته وځړی او خلق ټالۍ پورې وي حتی هغه له کړه مو چې ګدړان پورې موږني موږ یې هغه زړه ورکه راشوسه تر پښو لاندې او نه یې پورته کوي حضراتو د دغه ورځې تعظیم دا ناروا دی حتی بعضې کتابونه راوړي که یوه اګۍ په دغه ورځ باندې چا خیرات کړې وه په دغه نیت باندې چې دا د نوروز ورځ ده باید موږ یې ولمانځو تعظیم یې وکړو بعضې کتابو و دغه یوه اګۍ والا خیرات کافر ویلي دي حضراتو دا ډېره منع ده دا مثلا عمل او دغه کار چې دا ونه کوي خپل کشران منع کوي والسلام